همدغه راز په دې بل لیک کې محمد قاسم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدرسې د یولسم ټولګي زده کوونکی لیکي چې د جمعې د ورځې په آخرنیو دوه رکاته سنتو کې به سړی د جمعې په نیت سره نیت کوي او که د ماسپښین ګرانه وروره تر تا قربان شم دا د جمعې نیت تنها و تنها په دا دوه رکاته فرض کې د جمعې د جمعې لمونځ چې دا خصوصیت لري خاصیت لري هغه په دا فرض کې لري هغه څلور رکاته سنت چې د مخه کوي هم دا د ماپښین سنت یادولی شي د جمعې دا یادولی شي دا شپږ رکاته یا څلور پر اختلاف د هغه قولین حضرت امام صاحب مبارک فصل المانزه د جمعې څلور رکعات سنت وای نو خلاص یاران مبارکان رضی الله عنهم هغه بیا وای شپږ رکعات به کوي خلاصه همدا چې اختلاف هلته په حدیثینو شریفین کې راغلی یو حدیث مقدس کې راځي چې علیه السلام مبارک فصل المانزه د جمعې څلور رکعات سنت کړي یعنی کول بل روایت کې راځي چې دوه رکعاته سنت علیه السلام مبارک یعنی دوه رکعاته لمونځ علیه السلام مبارک کړي نو امام صاحب مبارک وایي په زمن کې د اکثر هغه اقل موجود دي چې څلور رکعاته مو وکړه هغه دوه په زمن کې د څلورو ادا سوه نو ستا زما فارغه یاران مبارکان وایي وایي عمل باید په حدیثین وسي په دواړو وسي څلور رکعته به هم کوې هغه دوه به هم کوې د هغو چې دغه مؤمنان دغه صالحان دغه ښه نیکان شپږ رکعته کوي دا احتیاط هم په دغه کې دی دا پر مذهب باندې یاران نو په دغه شپږو رکعتو کې وروسته یا هغه څلور رکعتونه هغه دمخه که د ماپښین نیت پکښې کې وکړي حضراتو سي که د جمعې نیت پکښې کې وکړي هم سي په علت د دې چې دا د جمعې لمونځ دا په وخت کې د ظهر دی یعنی زمانه زمانه د ماپښین نو هغه نیت هم روا دی دا بل نیت هم روا دی والسلام ډېر ښه